بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروه دی باب کې د صفا او د مروه ترمنځ چې کمی دوه نخې دي کم ته چې میلین اخضرین وي نو پای کې د منډې وهلو او پای کې لګ د سړو د پارا چې غیبا د عام رفتار نه لږ تېزه منډه وخي نو په دې باب کې دغه بیان کوي خپخوا چونکه دا اوس خو دا هرڅه په جماعت د جماعت په احاطه کې راتاو دی او د جماعت حصہ ده لیکن د نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې او په بعد ډېر زمانې پوري د جمعات دومره توسیع نه و شوي نو صفا او مروه دا چې کومه د دې غرونو منځ کې او د دې دوو غونډو منځ کې چې دا کم ځای دی نو د دینه یو سیټ تم کورونه او بل سیټ تم کورونه اوس خو هغه ټول هر څه د جمعات یې څه جوړه شوې ده نو دی وجه نه دلته د عبد الله ابن عمر چې دا کوم معلق روایت دی نو په دې کې هغه چې کوم میلین اخضرین دي چې د دې ترمنځ به یو سړی منډه وي نو منداری مندار بنی عباد د بنو عباد د کورنا تر د د ابو حسین د غي د کوسی پوری د دغه منځ کې چې دا کوم ځای دی نو په دې کې به حاجی او معتمر هغه به منډه وخی نو دې وجنه د کورونو او د کوسی د دې ذکر کوي وقال ابن عمر رضی الله عنهما السعي من دار بني عباد منډه وهل او موږ پرونی درس کې دا ویلیو چې سعیا دا خو اصل کې منډه وهلو ته وي کوشش کولو ته وي نو د دغه دوو نخو ترمنځ حاجی او معتمر هغه منډه وخی لیکن د غټول چکر لې د سعی نوم هغه خیر دی ته تسمیه الکل باسم الجزوی چې جزلا د پوره کل هغه نوم کې دی یعنی کل د د جز هغه نوم کې دی خ السعی من دار بنی عباد سعیا او منډه وهل دا د کور د د کورونو د د بنو عبادنا الی زقاقی بنی ابي حسین د ابو حسین د هغه د د هغه کوسې پوري د هغه د اولاد د هغه کوسې پوري د دې نخو ترمنځ او د دې کورونو ترمنځ به په دې کې به حاجیان هغه به پکې منډه وي په دې بل روایت کې دیتا غبطن المسیلم وي ځکه دې کې به د سیلاب وب هغه به ودرې دی او وتی بنه ځکه د غرونو منځ دی او دا مغه زیدې چې په دې کې هاجر د هغې نه به حضرت اسماعیل هغه به ته پناه شو نو په دغه ځای کې به منډه وهله دا به ان شاء الله مخ کې په احادیث الانبیاء کې براشي حدثنا محمد بن عبید حدثنا عیسی عیسی بن یونس عن عبید الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول یعنی د دغه دوو نخو ترمنځ کم چې ابن عمر غ کورونه ذکر کړل نو منډه به وهله په بطن مسویل کې اذا طاف بین الصفا والمروه کله چې به سعی کوله د صفا او د مروه ترمنځ فقلت لنافع عبید الله ابن عمر وی چې ما نافع ته ویلي چې اکان عبد الله يمشي اذا بلغ الركن اليمانيه چې آیا عبد الله ابن عمر چې هغه به په رکن یمانی ته چې بکل را ورسېد په دې لومبنو دریو چکرو کې نو خپ هغه ځای کې یمشي عبد الله ابن عمر با بیا به په خپل رفتار باندې ته کله چې به دې رکن یمانی ته را ورسېد او کنا د برمل کو نو دغه به ورته وي نافع ورته وي چې نه عبد الله ابن عمر هغه به په غړومبنو دریو چکرو کې هم رمل به کو خو د عبد الله ابن عمر طریقه دا وا څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر چکر کې حجر اسود داغه استلام کړي دي نو ابن عمر هغه هم په هر چکر کې استلام کو نو په هغه ړومبنو دریو چکرو کېم چې عبدالله ابن عمر به رکن یمانی ته راورسید نو پای کېم او د رکن یمانی نه تر د حجر اسود منس کې په دې کې بم هغه رمل کو خو لیکن کله چې به په دغه ځای کې رشو نو بیا به لږ په هغه رمل کې لږ رفتار هغه به کم که الا ان یزاحم علی الرکن مګر دا که رش به په حجر اسود باندې او خلق به ډیرو نو بیا به هغه د رمل چې کوم هغه پهلواني وه نو په هغه رفتار کې به کمی راغی یعنی بیا به لږ په خپل رفتار باندې ته فانه کان داغي وجه داوا داغي وجه داوا چې هغه رفتار به کم شو او د رمل هغه پهلواني پای کې به لږ کمی راغی د هغې وجه به دا وه فانه کان لا یدعه حتی یستلمه ځکه د عبدالله ابن عمر به د حجر اسود استلام به نه پرېښوده تر دې پوري چې د هغې استلام به وکړه حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت فی عمره موږ د عبد الله ابن عمر نه تپوسو کو دا روایت مخ کې تیرم شو دا غسړی باره کې چې هغه طواف د بیت الله وک په عمره کې لیکن هغه سعی نه د کړه د صفا او د مروه ترمنځ نو آیا ایاتی امراته آیا د خپل خزه تراتک کولی شي یعنی آیا هغه ول حلال ده نو عبد الله ابن عمر شدید الاتباع صحابي دی هر صحابي هم داسې دی خو هغه بالکل چې نبی له صلوات والسلام په کمزه کې کومستا ودریدل نو الته منس کو تر دې چې پیغمبر به په کمزه کې قضای حاجت کړیو نو عبد الله ابن عمر به پای کې اتباع کوله او بیا یې دا آیت ولوسته عبدالله ابن عمر لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ستاسو د پاره د الله په پیغمبر کې بهترینه نمونه ده نو عمرو ابن دینار هغه وی چې منګه چونکی ابن عمر هغه به د نبی علی السلام هغه عمل په دلیل کې پیش کو خو خلکو ته خو صرف بس د د یجوز او د لا یجوز فتوا پکار ده نو وسالنا جابر ابن عبد الله رضی الله عنه ودی وجنا عام طور باندې چې یو سړی کله تانه د مسلې ته پوسو کی نو هغه ته دومره د دلایل او په دغه جنجټ کې نه یتل پکار ها یو سړی د دلیل ته پوسو کی چیرې جی د دې دلیل څه دی نو چې کم اس کم مفتی ته عالم ته داغه هغه دلیل هغه معلوم وي منګه ته پوسو کې د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنهما نه د دې مسلې نو هغه ویل چې لا یقربنها نبنز دی کیږي خزیتا حتا یطوف بین الصفا والمروه تر سوچ د صفا او د مروه سعی هغه کړی نه حدثنا المکی ابن ابراهیم عن ابن جریج قال اخبرني عمرو بن دینار قال سمعت ابن عمر رضی الله عنه قال قدم النبي صلی الله علیه وسلم مکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی تراغه فطاف بالبیت د بیت الله طواف وکړو ثم صلى رکعتين او بیا دو رکعات منځ واجب الطواف وکړو عند الاحناف ثم سعى بين الصفا والمروه او بیا د صفا مروه ترمنځ سعی وکړه او بدايت ولستو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ستاسو د پاره د الله په پیغمبر کې بهترین نمونه ده حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا عاصم قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه ما انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ته ویل او انس ابن مالک دا انصاری صحابي دی د مدینه چې اکنتم تکرهون السعی بین الصفا والمروه او پرون منګه د د انصارو هغه د جاهلیت د زمانی خبره ذکر کړه چې دی به د منات بت لپاره هغه احرام به تړو تلبیه به ویلا او د صفا او د مروه سعی لکه دا بدی بد غنلا نو انس ابن مالک خاص دا عاصم دا غنه تپوس کوي چې اکنتم تکرهون السعي بین الصفا والمروه چاهه په زمانه د جاهلیت کې تاسو به د صفا او د مروه ترمنځ سعی بد غنله نو انس ابن مالک وی آو حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار اوس په دې کې دا ذکر کړي چې دا د صفا او د مروه ترمنځ چې دا کما منډه وهل دي دا یوازې د دین وجنه نه ټیک ته ابتدایي هغه د ام اسماعیل د هاجر نه دا رانیول شوې ده د میلین اخضرین ترمنځ هغه منډه دا داغې نه غرانیولې شوې ده هرستو د الله د پیغمبر عمل هغه اصل کې دلیل دی بنیادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دلته بل علت ذکر کړي ټیک ته یو علت هغه چي ته د د الله الله ته د هغې هغه منډي هغه خوښي شوي خو بل وجه د هغې دام وه چي د الله پيغمبر دلته د صفا او د مروه تر منځ چي دا منډي وهلي ده نو په دي کي څنګ چي په طواف کي مشرکينو ته د مسلمانانو هغه قوت او زور ښود چي يره به دي د مدينو هواګان مديني هواګاني والي دي او بيماران شوي دي رنګونه يې زيړ شوي دي نو نبی علی السلام څنګه چې په طواف کې رمل کو نو دارنګ په په صفا او مروه د سعی کې خصوصا د میلین اخضرین ترمنځ صحابو ته ویل چې منډه وخی چې په کمزې کې مشرکین تبراخکار شو حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سعا نه مراد دلته غرمل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمل کړیو د د بیت الله نه په لومبنو دریو چکرو کې او د صفا او د مروه ترمنځ چې دا کمی منډي وهلې دي د سړو د پاره په دغه دوو نخو منځ کې د صد پاره لیوریل مشرکین قوته د د پاره چې اوخی مشرکانو ته خپل قوت او خپل طاقت او دغه اسلام تا ته غیرت خي چې مشرک، کافر، دا په ځان باندې مه خوشاله وه، بلکې هر هغه کار وکړه چې په هغې باندې د هغوی خفګان راځي. زاد الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمر قال سمعت عطاء عطاء عن ابن عباس په دغه مخ کې سند کې سفيان په عن سره دارنګ عمرو ابن دینار هغه په عن سره روایت کوي او په دې کې یو باب هغه تیر شوی وو خو په هغه ځای کې هغه باب عنوان تقضي الحائز المناسک چې حائزه هغه مناسک د حج هغه ادا کولی شي نو په هغه ځای کې باب صرف دورو خو امام بخاری اومغه الفاظ په نورو ابوابو کې راوړي لګ معمولی الفاظ په کې بڑاو را بڑاو کی نو بدغه د نوی باب د پاره دغه کافی ده نو دلته دا وایي چې تقضي الحائض المناسک كلها الا الطواف بالبيت چې حایزه هغه ادا کولی شي هغه د حج ټول افعال هغه ټول مناسک د حج سیوا د طواف د بیت الله نه زکه چې هغه جمعات ته او حایزه هغه جمعات ته نشي دن نکی دی و اذا سعى على غیر وضوء سوال دا راځي چې آیا د صفا او د مروه ترمنځ دا سعی دا کول شي بغیر او دسا و اذا سعى على غیر وضوء بین الصفا والمروه او کله چې سعی وکي بغیر د او دسنا د صفا او د مروه ترمنځ نو آیا دا جایز ده بالکل جایز ده اوس د اورپسې چې د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها روایت ذکر کړي چې عائشه رضی الله تعالی عنها کله هغه په حالت د هیڅ کې رااله نو هغه طواف د بیت الله خو ټیک ته د حیز د وجنه هغه نه دی کړي ځکه نبی له صلوات والسلام فرمایي چې حایزه طواف د بیت الله نشي کولی سعی عام توربانی د طواف نه بعدي د طواف نه بعدی نو چې هر کله یو حایزه طواف نکړي شي نو سعی اغم ام المؤمنین عائشه نه دی کړي خو کبل فرض داسی چې یو زنانا اغه مثلا طواف وک او د طواف نه بعد اغه ته یعنی هغه د د حیز حالت هغه ته شروع شو نو دا د صفا او د مروه سعی یعنی دا په دې حالت کې هغه کولی شي خو اگر چې نن د جمعه ته حدود لکه هغه ډیر زیات روګد شوی دي خو که مثلا په دغه حالت کې هغه کوي نو هم کې دی شي دارنګي د د اودس که بی اودسه یو سړی د صفا او د مروه سعی هغه کوي نو هم هغه کولی شي خو چونکې د جمعات هغه احترام دی نو د جمعات د احترام د وجې نه یو سړی که هغه بیا روستی وکي نو روستو بخی یعنی خصوصا چې حالت د حیث کی یو زنانا هغه راشي باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروه حدثنا عبد الله ابن يوسف مخکی دا مسله تیر شوی و چې د طواف د پاره طهارت هغه ضروری دی تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروه او کله چې سعی کوي بغیر او دسنا په مینځ صفا او د مروا کې حدثنا عبد الله ابن یوسف اخبرنا مالک عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خا قدمت مکه ز مکی ترالم و انا حائض په داسې حال کې چې زه په حالت د هیڅ کیوما ولم اطف بالبيت او ما طواف د بیت الله اونک ولا بین الصفا والمروه او نه د صفا او د مروه ترمنځ قالت نو ام المؤمنین عائشه فرمایي فشکوت ذلک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د دې شکایت د الله پیغمبر ته وک نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام را ته فرمایل افعلی اوکا هر هغه عمل اوکا کم چې په په په حج کې په احرام کې په دای کې سړی کولې شي کما يفعل الحاج څنګه چې نور حاجیان کوي علاوه د دینه چې الا تطوفی بالبیت چې ته طواف د بیت الله نشي کولی حتی تطهری تر دې پورې چې ته پاک شي یعنی غسل وکي او ته پاک شي نو ال به طواف د بیت الله کې حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حا وقال لي خليفه حدثنا عبد الوهاب حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اهل النبي صلی الله علیه وسلم هو او اصحابه بالحج نبی علیہ الصلوۃ والسلام او داغه اصحابو د حج احرام هغه وتړ تلبیه ویلا وليس مع احد منهم هدي او پدې کې د هیڅ چا سره قرباني نه و علاوه د نبی له صلوات و سلام نه او د طلحنا د دې سره قرباني و وقدم علی من اليمن او علی رضی الله تعالی عنہ د یمن نراغه و معه هدی او دا غسرم قربانی وا فقال نو علی رضی الله تعالی عنہ او ویل چې اهللتو زکاغه ته پته نه وا د نبی علی سلام لومبه حج او به اخیره حجم دی نو علی رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې ما احرام تړلې دی خه او ما هغه نیت هغه کړی دی بما اهل به النبی په هغه سبانی په هغه نیت باندې ما احرام تړلې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کوم نیت باندې احرام تړلې دی یعنی د پیغمبر چې کوم حج دی نو زمام اومغه حج دی په دې باندې مخکې غبابم تیر شوی وو نو فامر النبي صلی الله نبی علیہ السلام ویل چې ما سره خو قرباني ده نو زه خو به د د احرام نه نه حلالي ګما ترسو پوری چې په لسم ذوالحجه باندې هغه پورا افعال د حج ادا کم نو بعد دا غینا علی رضی الله تعالی نو ویل چې ما سره قرباني ده نو بس ټیک ده زما هم دغه نیت دی، فامر النبی صلی الله علیه وسلم اصحابه ان یجعلوها عمرة نبی علیه الصلاة والسلام خپلو صحابو ته حکم وکړو چا سره چې قرباني نه وه چې هغوی خه وګرځوي دا احرام یا هغوی وګرځوي دا حج عمرة په عمره باندې یعنی هغوی بدل کړي دا حج په عمره باندې هغوی د اول عمره وکړي ویطوفو او هغوی د طواف وکړي د بیت الله او دارنګ سعی د صفا او د مروا دی وکي ثم یقصرو او بیا د سر لند کی یا سرونه دی اخری ويحل او حلال دي شي الا من کان معه الهدي مگر که د چا سره قرباني وي نو هغه د نه حلاليږي بلکې هغه د هم په دغه احرام کې هغه وسی دا خبره چې صحابه کرامو ته وکړه نو په صحابه باندې دا مخکې هم دا روایت تیر شو په صحابه باندې دا خبره لګ درنه ولګیده د دوو وجونه په درنه ولګیده یو وجه هغه دا و کوم وجه چې هغه دلته ذکر کړي یو دا چې منګ به د حالت د احرام نه وځو د حالت د احرام نه بوزو یعنی موږ به حلال شو عمره چې وکړو نو د چې یو سړی حلال شي او د احرام د پابندیانو نوځي نو بیا د د د پاره غ د احرام پابندیانې ختم شوي به د د د پاره بی بی اغم روا ده نو صحابه کرامو دا ویلي چې زمنګ د پاره به هر څه حلال شي او زمنګا د زمنګ نبا هغه د د د د منی هغه ساس کی هغه به زمنګ نسسیږي یعنی موږ به د خپل خود سره ملاو شو او بیا به داغې نه بعد به موږ مینا ته ځو او موږ به بیا حج کو یعنی زمنګ د پاره د الله پیغمبر اسانتیا وکړه او په خپل د الله پیغمبر هغه غ د مشقت حج کوي او داغه د پاره غسیزونه لکه هغه روان شو یو دا وجه یعنی پیغمبر د ځان د پاره ګرانه طریقه ګرانه لار هغه اختیار کړو مونږ ته آسان کړه یو وجه دا و او دویمه وجه هغه دا و کم چې د زمانه د جاهلیت نه په دی وخت کې خلکو عمره کول نه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ته ویل ځکه چې دوی خو هغه احرام د حج تړلې دي زیاتره خلکو ځکه په دې وخت کې دی به عمره افجر الفجور افجر الفجور به ګڼه ګناه به ګڼله نو د دې وجنه غ زمانه د جاهلیت غ تصور اگر روان دی چې منګه لکه د حج په عمره باندې بدل کو نو دا خو هغه د ګناه کار دی نو د دې وجنه لکه په دې باندې دا خبره لګدرنه لګیدلې ده چې عمره وکړو او مونږ حلال شو د احرام د پابندیانو نه وځو نو مونږ به د خپلو بیبیانو سره ملاویدی شو او د الله پیغمبر داغه د پاره لکه دا سيزونه دا روا نشو نو دا به څنګه کیږي یعنی مقصد دا دی اصل کې دا غا کنایه ده د دین چیرې منګ به لکه د خپل بیبيانو سره ملاو شو د شپې به هم جماع کړي وي او سهار به بیا احرام تړو او منا ته به روان شو در اصل دا په چا باندې په صحابه او ټولو باندې هغه د عبادت هغه غلبه وا خو چې کم سړی په په عبادتو کې مبالغه کوي نو هغه نبی لکه داسې قسم خبري هغه کوي وذکر احدنا یقطر منیا او په من کې د یو تنغه عورت او ذکر داغینه با سسیږي منین د منی غساس کی نو فبلغ ذلك النبي صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر ته د بعض صحابه او د خبره اغره ورسید نو وی ویلی یعنی د الله پیغمبر اغي سره هغه د شفقت هغه معامله وکړو د شفقت هغه جواب یې لور ک ځکه ای ته پته و چې صحابه لکه دا خبره ما سره هغه د شدید محبت د وجنه او د ددغې وجې نه چې هغوی ځان له هغه آسانه لاره نه اختیاروي، نبي علیه الصلوة والسلام ته وفرمایل، لو استقبلت من امري که چرته ماته د مخکې نه خپل کار معلوم وي د مخکې نه راته خپل کار معلوم وي ما هغه کار هغه خبره کچرته ما ته د مخکې نه خپل خبره معلومه وي هغه خبره استدبرتو چې ماته روستو معلومه شوه روستو راته معلومه شوه یعنی هغه خبره اوس مخه تراله او هغه سدي چې تاسو په دی باندې خفکیږئ نو ما اهدیتو ما به هم د ځان سره قربانی هغه نه وراوسته هدیه به مې د ځان سره نه وراوسته ولولا ان معي الهدي او که زما سره دا قرباني نه وي لا احللت نو زبم حلال شوي وي ما بم عمره کړي وي او زما د پاره بم هر څه حلال وي وحادت عائشه رضی الله عنها اوس پدی کې هغه د باب غ مسله ذکر کړي او عائشه رضی الله تعالی عنها هغه حایزه شوه ایت بیماری رااله نو فنسکت المناسک كلها نو اغي وکړل اغه افعال د حج ټول غیر علاوه د دین چې انها لم تطف بالبيت چې اغي د بیت الله طواف اغه اونکړې شو یعنی اغه اغه عمره اغه اونکړې شو نور باقی مانده احرام مې وتړ او لاړم منا ته، منا، مزدلفه، عرفات هغه هر څۀ وکړل خو دغه ده چې په سر کښې هغه چې کوم عمري هغه احرام هغۀ تړلی ؤ نو هغۀ اونۀ کړې شوه د حېض د وجې نه فلما فلما طهرت هر کله چې ام المؤمنين عائشه هغه پاکه شوه نو طافت بالبيت نو هغۀ د بيت الله طواف وکړو. طواف د بیت الله یو کینې هغه طواف د زیارت یو ک خو لیکن هغه لومبنه طواف خو نو کړي د عمرې نو قالت وی ویلی اے د الله پیغمبره تنطلقون بحجه و عمره تاسو به مدینی ته واپس لاړ شئ د حج او د عمرې د دوانو سره وانطلق بحج او زه به لاړه شم مدینې ته یوازې د حج سره او ما خو عمره و نکړه نو فامر عبد الرحمن ابن ابي بکر نبی علیہ السلام عبد الرحمن ابن ابو بکر ته دا غیرور ته حکم وکړ چې ان یخرج معها چې د دې خور سره دی وزا ال التنعیم تنعیم ته نو فاعتمرت بعد الحج نو هغه د حج نه بعد هغه عمره وکړه عواتق هغه پیغلی موږ باغ خپل پیغلی منی کولی ان یخرجنا چې دی اوزی بهر عیدګاه ته عیدګاه ته او مصلا ته د د منځ د پاره هغه دی وزي فقدمت امراه نو یو زنانا اغرالا فنزلت قصر بني خلف او هغه د د د د قصر د بن قصر بني خلفین د بنو خلف چې کم اغزیو کم کورو نو اغي کې هغه دی رشوا د بنو خلف چې کم دی روا او داغي چې کم زیونو نو پای کې هغه دی رشوا یعنی ال ته هغه پړاو واچو فحدثت نو هغه بیانو ک چې ان اختها چې د دې خور کان تحت رجل من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم خا هغه د د نبی له صلوات و سلام په اصحابو کې د یو صحابي دغه خزوا د غزنانه ویل چې زما خور د صحابي بیبي وا د صحابي خزوا خزما د خور هغه خاون هغه څنګه صحابي وو یعنی معمولی صحابی نو داسې د یو ورځ دوا قد غزا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ثنتي عشرة غزوه خ اغه د نبی له صلوات و سلام سره jihad کړیو دولس غزاګانې کړې وي د پیغمبر په ملګرتیا کې قایا زما خور هغه داسې دی یو ورځ دوه مسلمانه و نه نه وکانت اختی او زما خور چې واکم چې صحابیه وا نو اغیم د نبی له صلوات و سلام سره په شپږو جنگونو کې شرکت کړي دي قالت نو اغي ویلی زما غخور ویلی چې منګ با د الله د پیغمبر په دور کې منګ به وتو په دغه غزواتو کې نو کنا نداوی الکلمه وو منګه چې منګ با علاج کوو علاج بم کو الکلمه د زخمیانو په جنگ کې چې بکم زخمیان رالل نو موږ به داغه علاج کو موږ به داغه غ مرهم پټی کولا ونقوم علی المرضى او موږ به د بیمارانو خیال ساته فسالت اختي رسول الله صلی الله علیه وسلم زما غخور چې صحابیه واغې د الله د پیغمبر نه تپوسو کو نو وی ویلی هل علی احدانا باس چې آیا په من کې په یو تن باندې سګونا شتا الم یکل لها جلباب کچرته داغي سره صادر نه پرده نه زکه غریبي وا الله تخرج چې دا عیدګاه ته ونزي او پکور کې کی کینی نو څه ګناه خو پې نشتا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لتلبسها صاحبتها من جلبابها پکار د چې وادي غوندي دیتا داغي غملګری چې څوک نږدې ملګری خوري یا پکور کې چاره زنانه چې اغه او ته اوروا چې من جلبابها اغه خپل صادر یعنی کدی سره خپل صادر د دارنګ د پردي سنې نو یو بله زنانه هغه دې دې ته خپل څادر هغه ور واچوي خو لیکن عیدګاه ته دې خامخا راوځي ولتشهد الخیر و دعوة المؤمنین او په کار ده چې دا حاضر شي د خیر هغه مجلس ته د خیر هغه کار ته او خصوصا د مسلمانانو هغه دعاګانو ته یعنی کم چې د اختر په ورځ باندې مؤمنان هغه کمی دعاګانې کې په کار ده چې هغه مجلس ته دا حاضر شي د الله د پیغمبر سره یې داسې مینه او داسې محبت و چې وکانت لا تذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ابدا او هغه چې هغه به هر کله به د الله د پیغمبر ذکر کوو الا قالت نو مگر خامخا به دا خبره کوله به ابي چې زما پلار دې د الله د پیغمبر نه قربان شي یعنی د الله په پیغمبر دی مصیبت که مصیبت راځي نو چې د الله په پیغمبر رانه شي بلکې زما پلار هغه مصیبت ته وړاندې شي او زما پلار دی قربان شي قلنا نو مونږ ویلی چې اسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول کذا وکذا چې آیتا د الله د پیغمبر نه داسې داسې خبرې دا په خپل اوریدلې دي قالت نو ام عتی ویل نعم او به ابي او زما پلار دې د الله د پیغمبر نه قربان شي فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې لتخ رجل عواتق پکار د چې اوزی هغه پیغلی جنکی وذوات الخدور او هغه پرده پرده کوونکی زنانا ذوات الخدور هغه پرده کوونکی زنانا والحیز او هغه حایزی زنانا نو فیشهدن الخير چې هغه حاضر شي هغه د خیر مجلس ته هغه د خیر کار ته ودعوت المسلمین او د مسلمانانو هغه دعاګانو ته یا ودعوت المسلمین نه مراد دعوت نه مراد یعنی کم چې د مسلمانانو د د دعوت هغه مجلس ته چې په کم کې اغي نورو مسلمانانو له ترغیب ورکي او د دین احکام هغه ته بیانې یا ته مراد دعاګانې دي او یا ته مراد چې کمزې کې مسلمانان اغي د د خیر خبرې کوي او دارنګ اغي دعوت ورکي د اسلام نو چې هغه مجلس ته حاضر شي ويعتزل حيزو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې بیرته دي شي هغه حایزه زنانه المصلا هغه عیدګاه نه یعنی چې کوم منځ دې منځ دې نه کوي البته دغه مجلس کې دغه خطبه ته د خامخا غي حاضر شي فقلت نو ما او تو ویل چې الحائض چې د ام عتیه ته ما ویلي چې آیا حایزه هغه بم راځي نو فقالت نو ام عطیه ما ته ویلې ولی ته په دې باندې څه د حیرانتیا اظهار کې چې ولې حایزه هغه مصلا ته عیدګاه ته نشي وته ولی اولی ستشهد عرفه آیا دا حایزه دا عرفی ته نزی عرفات میدان ته وتشهد کذا او دا حایزه چې دنو دا مزدلفی ته نزی وتشهد کذا او دا حایزه زنانه دا مینا ته نزی سه حالانکه دا ټول د افعال د حج دي او دا حایزه زنانه د غټولو زینو ته حاضریږي نو چې څنګه الته حاضریږي نو دارنګ دلته هم یو زنانه هغه چې کوم مصلا ده او عیدګاه ده نو هغه ته به حاضرېدله نو امام بخاری هم د دین استدلال کوي چې اولیس تشهد عرفه ځکه سر کې باب وتړ چې زنانه غټول مناسک هغه کولی شي سیوا د بیت الله نه نو دا نور ټول افعال کولی شي